مسئله دا بیانوي چې ګناه کبیره له سړي نه وسوله. په دې ګناه کبیره سره دی له ایمان نه وځي او که نه؟ په دې کې درې قوله دي. یو قول په دې کې د اهل سنت والجماعت کثرهم الله ده دویم قول په دې کې د معتزله او دا دریم قول په دې کې د خوارجو ده رای د اهل سنت والجماعت دا دا چې مرتکب د کبیره له ایمان نه نه دا وتلی رای د معتزله او دا دا اغیای چې مرتکب د ګناه کبیره له ایمان نه وتلی دا په کفر کې نه ده داخل دوی قائل د منزلت بین المنزلتین دی لکه د کتاب په اول کې دا مسله بیان سوې وه او رای د خوارجو دا ده چې مرتکب د کبیرې خو خود کافر ده چې یو سړی ګناه صغیره وکړله په دې سره هم له ایمان نه وتلی ده روسته به مسله او تفصیل په باب د ایمان کې راسي چې ایمان د څه نه عبارت ده نورا د اهل سنت والجماعت دا دا چې ایمان عبارت ده له تصدیق قلبنا والاقرار شرط له او را د معتزله او دا دا چې نه دا عبارت ده له تصدیق اقرار او عمل بالارکان نه نو چې کله لدنه فسق وس ګناه کبیره وسوله په دې سره یو جز منتفس انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي معلومه دا شوله چې د تا مؤمن نه ویلی کیږي خو کافرم نه ده ځکه کفر ویلی کیږي عدم التصدیق لره تصدیق خو دې د اوسم باقی ده لهذا دغه سړی هغه به دغه سړی هغه به نه مؤمن وي نه به کافر وي په مابین د مؤمن او د کافر کې به وي دوی قائل د منزلت دی بین المنزلتین او بل فريق هغه خوارج دي هغه یې چې ایمان عبارت ده له تصدیق اقرار او عمل بل ارکان نه نو اوس چې کله دغه عمل ختم سو نو په انتفاد جز سره انتفاد کل راغله که صغیره ګناوي او که کبیره ګناوي نو چې د ایمان نه ووته واسطه بینهما ستنه نو له دې وجه نه په کفر کې به داخل وي مرتکب د صغیرې هم کافر او دارنګه مرتکب د ګناه کبیره هم کافر خوارج خو یو مشهور فرقه ده چې دا راوتلی وو په حضرت علی رضی الله عنه باندې د دوی محبت د شیخینو سره موجود وو خو لیکن بغزی اغا له ختنینو سره راغلی وو له دو زمانو د نبی کریم علیه السلام سره د عثمان رضی الله عنه سره حسد او بغض او دارنګه اغا د علی رضی الله عنه سره بغض نو اصل خبره دا وا چې کله د معاویه صاحب او د علی صاحب په مابین کې کوم جنگ مخه تراغی نو په اغا جنگ کولو کې په هغه جنگ کولو کې علی رضی الله عنه د سې طریقه وکاروله چې د صلح د پاره څه حکمان مقرر کړ یو ابو موسی اشعری رضی الله عنه او بل عمرو ابن العاص نو چې کله دوی دا مقرر کړل خوارجو دا برداشت نکړل وی ویلې چې دا خو اغا د خدای په حکم فیصله نه ده د دې حکمینو په فیصله باندې فیصله ده او دا استدلال ویلې چې ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون نو دیو جنا دوی ویلې ولعیاذ بالله چې علی صاحب دا هم کافر ده عائشه رضی الله عنها دا هم کافر ده طلحه رضی الله عنه دا هم کافر ده دا کبار اجلا صحابه کرامو ته د کفر نسبتونه وکړه بیا د دوی لپاره علی رضی الله عنه عبد الله ابن عباس دا مقرر کړ نو چې ته ورسه دوی پوي کا چې دا حکمین چې فیصله کوي خدا دې هغه الله فیصله کوي دا خو هغه د خپل طرف نه عندي فیصله نه کوي خو په کتاب دی الله تعالی باندې په سنت دی نبی کریم علیه السلام به فیصله کوي او په هر یو بند چې فیصله راغله دا فیصله به ما انزل الله ده کنه نو خبره داره ته پوی کا په خبره باندې دوی ځان نه پوی کی خو یغو هغه حکم چې کوم علی رضی الله عنه لګلی او هغه ونه مانه نو عبد الله ابن عباس به ځان ته پرې نه خو نو چې پرې نه خو دی هغه نه بعد بیا علی صاحب مجبور سو د دوی سره جنگ وکړ نو هغه طائفه د خوارجو د هغوی قول دا ده چې مرتکب د صغیرې ده هم له ایمان نه وتلې وجه ما درته ویله او یو بل وجه دوی ذکر کړي دا چې اصل کې چې کله د یو سړی نه ګناه سرزد شوله فاسق وګرځید نو فاسق د الله د رحمت نه نا امید دی او قران فیصله کړې ده چې لا یې اسو من روح الله الا القوم الكافرون نو دیو جن مګیایو چې مرتکب د کبیره ده هم کافر او مرتکب د صغیره دا هم کافر خو لیکن مګه د خپل قول د اثبات لپاره مختلف دلایل یو د مګه دا قول چې مرتکب د کبیره هغه کافر کیږي نه له ایمان نه نه وځي دا د کتاب الله نه هم ثابت ده د سنت رسول الله نه هم ثابت ده او دارنګ هغه د اجماع د امت نه هم ثابت ده کتاب الله خو قران کریم کې الله تعالی یایي یا ایها یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلى مؤمنانو د تاسو د پاره په قصاص هغه لازم کړی سوی ده په صورت د قتل عمد کې یو سړی قصدن بل مسلمان مړک نو دی بور باندې قصاص کیږي اوس دغه قتل کول ګناه کبیره ده کنه دوی ته چې الله تعالی خطاب کړی ده هغه په لفظ د مؤمنانو سره کړی کنه یا ایه الذین آمنو نو که په قتال او په ګناه کبیره سره سړی د ایمان نه وتلی الله مؤمن ولې ورته ویلې په پیدل دویمه دا ده چې الله تعالی یا یا ایه الذین آمنو توبو الی الله توبه نصوحه توبه په حق د اغلوی ګناهونو کې ده ځکه واړه ګناهونه اغا چې سړی کله د اغلوی ګناهونو نه ځان بچ کړي بهر کیف نو توبه دا د لوی ګنا نه وي نو الله تعالی د دغه لوی ګناه والته فاسقانو ته څویل یا ایها الذین آمنو توبو الی الله توبه نصوحا مؤمنانو تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ که د مؤمنانو دو ډلو په خپل مابین کې هغه قتل او قتل شروع کړ نو تاسو د دوی په مابین کې د صلح کوشش کوئ نو اوس خبره دا ده چې دغه قتل د یو مسلمان د بل سره دا ګناه کبیره ده کنه او د دواړو ته الله تعالی څو ویل مؤمنان و ان طائفتان من المؤمنین الله تعالی مؤمنان ورته ویل نو که ګناه کبیره سره سړی له ایمان نه وتلی الله رب العزت دې ته مؤمن ولې ویلې او دارنګه رسته براسی یو روایت دی ابي ذر رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو مخه باندې ابو ذر رضی الله عنه ته ویل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې توحید منلای دا کلمه د شهادت او د توحید ویل دا دا به الله تعالی جنت ته ولي هغه ویل و ان زنا و ان سرق پیغمبر علی اسلام ورته ویلي و ان زنا و ان سرق بیا یې ویلي و ان زنا و ان سرق بیا پیغمبر علی اسلام ورته ویلي و ان زنا و ان سرق دریم ور باندې ورته ویلي علی رغمه ان فی ابي ذر ک ابو ذر سه په خپکیږم کنه نو دی الله تعالی فیصله دا ده د جنت ته ولي نو اوس کچیر ته کافر وای کافر جنت تلای شي پوهیدل نو معلومه شوه دا خبره چې مرتکب د ګناه کبیره دا له ایمان نه نه ده وتلی پوهیدل خو البته یو خبره مګم کو چې کچیرته د سی یو شی له مسلمان نه صادر سو چې هغه ګناه کبیره و خو شریعت متطهره هغه اماره د تکذیب ګرځولې و او یا شریعت متطهره هغه علامه د کفر ګرځولې و نو بیا به په دې سره سړی له ایمان نه وځي لکه مثلا سړی استخفاف وکړي د قران کریم او یا یو ارتکاب د حرامو په طریقې د استحلال سره وکړي زنا کوله روایه بلله شراب نوشي کوله روا یې بلله او یا مثلا قران کریم راواخیسته په ګندګي کې وغورځاو نو القا د مصحف په قاذوراتو کې وکړه نو دا شریعت متطهره علامه د کفر ګرځولې ده نو بیا په دغه ګناهونو سره د مګه عقیدم دارا چې دی بل ایمان نه وځي پوپېدله ان قول فیصل داس قول فیصل داس چې مرتکب دی ګناه کبیره چې دغه ګناه کبیره د کړی وي په طریقې د تکذیب سره نه وي چې د الله د قول تکذیب کوي په طریقې د استحلال سره نه وي په طریقې د استخفاف سره نه یو کار نو دا به بیا څه وي هغه کفر نه او که دا درې شیان راغلل ان په داسې طریقې سره ګناه کبیره ترې وسوه چې هغه شریعت اسلامي علامه د کفر ګرځولې و نو بیا به دی کافر وي دا خبره ځکه یاد ساتئ چې اسنه څوک سوال دربندې وکي هغه دا چې تاسو خو ویلې چې مرتکب د ګناه کبیره هغه له ایمان نه ځکه نه وځي چې ایمان عبارت ده له تصدیق او له اقرار نه نو اوس خو بیا په کار دا ده چې د یو سړي تصدیق او اقرار موجود ده نو د دنه تکذیب راغی د دنه استحلال راغی دا دم کافر نسی حالان کې تاسو کافر بولئ په پیدل خو دا مخکې خبره چې تاسو یادې کنه دا سوال نه راځي چې موږ خو مطلقې ګناه کبیره سبب د کفر نه بولو بلکې هغه بولو چې شریعت اسلامي علامه د کفر ګرځولي وي او دغه امور که سره د تصدیق او د اقرار نه ویم شریعت دا علامه د کفر ګرځولې ده نو لهذا په دې سره به دی له ایمان نه وځي کافر به وي دلیل د معتزله وڅ ده نو هغه به ذکر کوي بیا به جواب ترې کوي څه پوه شوي والکبیره لا تخرج العبد المؤمن گناه کبیره نه خارجوي عبد مؤمن له ایمان نه لبقای تصدیق الذی لو وجد پات کېدلو د هغه تصدیق نه هو حقیقت الايمان چې هغه عبارت ده له حقیقت د ایمان نه خلاف للمعتزله خلاف ثابت ده لپاره د معتزله حيث زعموا چې د دوی عقیده ده ان مرتکب الكبیره چې مرتکب د کبیره ليس بمؤمننا هغه مؤمن هم نه ده او کافر هم نه ده، وهذا هو المنزلة، وي دا هغه مرتبه ده په ما بين د منزلتين کي، بناء له وجي د بنا کولو نه، علی په دې خبره باندي ان الاعمال عندهم چي اعمال په نزد دوی باندي دا جز ده له حقيقت د ايمان نه، ولا تدخله او نه داخليږي عبد مؤمن په کفر کي، خلافا للخوارج، خلاف ثابت ده لپاره د خوارجو، فإنهم ذهبوا ځکه دوی ذهاب کړی ده الی دې لره ان مرتکب الکبیرة چې مرتکب د کبیرې خو پرېږده بلکې د صغیرې ایضا کافر دا هم کافر ده وانه لا واسطة واسطه نه ده موجوده په ما بین د ایمان او د کفر کې لنا وجوهنا د موږ دپاره دلائل مختلف دي اول دلیل ما سیجي هغه دا چې رابسي چې حقیقت د ایمان عبارت ده له تصدیق قلبي نه فلا یخرج المؤمنون نه خارجیږي مؤمن بنده له اتصاف نه په دې باندې الا بما ينافيه مگر په هغه شي باندې الا بما مگر په هغه څه باندې چې هغه منافي وي له دې سره او نفس اقدام په ګناه کبیره باندې نفس اقدام په کبیره باندې لوجه دی یو عارض نه لا ينافيه هغه د تصدیق سره منافي نه ده دروسته خبره ورته ذکر کوي خبره به پرسي ستا ذهن کې کینی نو ایمان عبارت ده له تصدیق قلب نه فلا فلا یخرج المؤمنون نه خارجيږي او مسلمان له اتصاب نه په دغه تصدیق سره الا مگر په هغه څه باندې یو نه فيه چې هغه د دې سره زید وي په پیدل او نفس اقدام په کبیره لوجد یو عارض نه لا ينافيه لوجد یو عارض نه هغه خو منافی د تصدیق سره نه ده نو چې تصدیق باقی ده خو مومن ده نو د ایمان نه په څه ووته عارض به څه وي نو دی یای چې عارض یا په سړی باندې شهوت غالب سي زنا ترې وسی یا په سړی باندې غیرت باعث سي نو د غیرت دی وجنه د دنه قتل وسی په پیدلې یو حمیت دا دام په معنا دی غیرت راځي یو انفت دا دام په معنا دی غیرت راځي فرق په مابین د دواړو کې دا ده چې حمیت هغه غیرت ویل کیږي چې لېغه سره خل د غضب وي غصه په باعث وي او حمیت دغه انفا هغه غیرت ویل کیږي چې هغه د پیغور دی وجنی یو شی سړی برداشت کولای نسی لکه دوی به ژوندۍ لونه خخولې ځکه دا لور به د سنو چې هغه ته به غوسه راتله په پیدلې غضب بنو خو لیکن خبره بداوه ځکه د پلار په اولاد باندې خامخا رحم وي خو خبره دا وا چې الته و پیغورو خلکو به تنګاو چې ته لور ساتي کور کې په پیدله نو د پیغور دی وجه نه به هغه ژوندۍ خخوله نو هغه باعث په دې قتل باندې سو غیرت یو سړی کنځا درته وکړي تا هغه سړی مړک و دی وایي نو د دغه ضرب او د قتل د پاره باعث دام غیرت ده خو د یو سره خل دی غضب سته چې کنځلې درته وکړي سړی ته خامخا غوسه ورځي نو د دغه غیرت سره هغه غصه خل دی غضب راغلی ده دې ته ویل کېږي حمیت او که د پیغور دی وجنه دی یو غیرت وک لکه انفا یا لکه دغه صورت چې وادي البنات ده یا لکه عقوق الوالدین یو سړی ده هغه همیشه مور او پلار وي نو ټول پیغور ورکړي چې د سم اولاد دي د سم اولاد هر سړی ورته وي کنه اولاد باندې سړي کله دا لوريږي چې هغه عاق او که سلنيا له وجې د سستيانه خصوصا اذا اقترنا بيا خاص کر چې کله مقارنت راشي له ويرې د عذاب او له رجاء د عفو سره والعزم علی التوبة او له قصد توبې سره لا ينافيه نو دا خو منافي له تصديق سره نه ده. نو د هغوی خبره ختمه شوله د خوارجو چې مرتکب د صغيرې دا هم نا اميده وي له رحمت د الله تعالی نه نو چې د خدای د عذاب نه ډاريږي وپېدلی قصد په دې توبې کړی وي نو دا د الله تعالی د رحمتونو نه چیرته نه امید ده وپېدلی نو هغه استدلال د دوی صحیح نه ده خام نو خصوصا بیا خاص کر اذا اقترن به چې کله له دې سره اتصال راغلی وي د ویر د عذاب او ورجاء العفو د امید عفو والعزم على توبته او د قص کولو د توبې لا ينافيه دا منافي نه ده له تصدیق سره نعم او خبره دا ده اذا کان بطریق الاستحلال ان که یو حرام روا او باله ول استخفاف یا سپکاوی او که د امور د دین کان کفرن نو دا به کفر ویل کونه لدی او جنا چې دا علامه ده لپاره د تکذیب د شارع ولا نزاع خلاف نه دراغلی په دې خبره کې چې بعضی د معاصیونه اغه دي جعله الشارع چې هغه شارع ګرځولې ده اماره لپاره د تکذیب، وعلم کونه کذلک معلومه سوې ده دا رنګه کېدل د دې په ادله شرعیو سره لکه بت ته سجده لګول، غورځول د قرآن کریم په قاذوراتو کي تلفظ په کلماتو د کفر بندې ونحو ذلک یا د دې امثاله مما د هغه نه ثبت بالادلة چې په قطعي دلایلو ثابت دي انه کفر وبهذا ينحل په دې سره دفع سو ما هغه اشکال یقال چې ویل کیږي ان الایمان چه کله ایمان عبارت ده له تصدیق او له اقرار نه مناسبه ده د الله یصیر المؤمن چه ونه ګرځي یو مسلمان چه هغه اقرار کونکی او تصدیق کونکی وي کافر په یو شی د افعالو د کفر بندې او په الفاظو د کفر بندې ما لم یتحقق منه التکذیب چه تر څو پورې له ده نه تکذیب او یا شک نه ثابت سوی. وهی کثیرتن دغه آیتونه او روایات ډیر دی الثالث دریم اجماع دی امت دا له زمانه دی نبی کریم علیه السلام نه الی یومنا هذا تر نن ورځې پورې بالصلاه علی من ماتا په مانځه د جنازې کولو باندې په هغه چا باندې چې هغه مړ سي له اهل قبله نه من غیر توبتنا او دارنګه هغه دوی متفق دی په جواز د دعا او استغفار باندې لهم لپاره دی دوی مع العلم سره له یقین نه بارتکابهم په هغه ارتکاب د دوی سره کبائر لره وروسته له دې نه چې د امت اتفاق په دې خبره هم راغلی ده چې دغه امور لا يجوز لغير المؤمن هغه د کافر د پاره نه دي جائز نه مونځ د جنازې په جائز ده نه دعا ورته جائزه ده او نه طلب د بخنې ورته جائز ده نو چې کله دا امور د دوی د پاره جائز سول خو معلومه ده چې دی له ایمان نه نه ده وتلی مؤمن ده نو کتاب الله د موږ مؤیده عقل د موږ مؤیده سنت د موږ مؤیده اجماع د امت د موږ مؤیده معلومه سو چې قول د اهل سنت والجماعت دا حق قول ده واحتجت المعتزله